الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وقاتلوهم حتى حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله الآية ډیرو معززو مسلمانانو مجاهدینو او اوریدونکو وروڼو مونږ تاسو د خلیفه واجبات او حقوق وفیجاندل نو دا دویم باب په بیان د هغه طایفو کې دی چې کومې طایفې هغه د امیر خلاف کوي او امیر باندې خروج کوي نو د دغسې طایفو حکم هغه څه شی دی او د هغې طایفو بیان به وشي چې دغه طایفې چې دي دا د اسلام نه خارج دي او که نه دي نو دا یو څو طایفې دي تقریبا څلور طائفې دي اوله طائفه یې ممتنعه ده طائفه ممتنعه فیجاندل او د هغې حکم چې اسلام کې د دې حکم څه شی دی او بیا د هغې هغه اعوان او هغه خلک چې د هغه سره امداد کوي د طائفې ممتنعې سره امداد کوي نو د هغې خلکو حکم به هم ذکر کړی شي او دغه رنګي هغه خلک چې مکره دي د دغه طائفې ممتنعې سره ملګری کړی شوی دي په زور باندې د ځان سره ملګری کړی دغه نه زغره ګرځول شوی د کافرو د ځان لپاره زغره ګرځولې دي نو دغسې خلکو حکم به څه او د هغې سره قتال به څرنګه وي نو معززو مسلمانانو وروڼو راځو د طایفې ممتنعې تعریف ته طایفه ممتنعه هغه جماعت دی چې اسلام ته د هغې نسبت کېدای شي او بیا دغه خلک راپاڅېږي په خپل قوت او په خپلې اسلحې سره چې دی التزام د شریعت د احکامو نه کوي او هغه چې دی منع کوي اګر که د هغې په حکم باندې اقرار کوي اګر که په دې باندې چې دی دی اقرار کوونکي وي چې دغه احکام د دین مني مثال لکه که یوه ډله راپاڅېږي او التزام د ادا د زکات چي دی هغه ونه کي يعني زکات ادا کول چي دا لازم نه کي دغه رنګ روژه چي دی التزام د روژي پريږدي دغه رنګ نور شرائع د اسلام چي دی د هغي التزام پريږدي او د هغي په وجوب باندي اګر که دی اقرار کوي نو دي ته طائفه ممتنعه ويل کيږي نو معزز ورونو د دغي طائفي حکم څه دی په شريعت اسلامي کي راځي چي د دي حکم وګورو نو حکم د دغسي خلکو هغه ردت دی د اسلام نه په دغه وجه باندې خارجيږي هغه خلک چې اقرار کوي په احکامو د اسلام باندې او به التزام د هغې نه کوي او د اسلام نه دوی خارجيږي په دې کار باندې دلیل په دې باندې اجماع د صحابه و ده چې هغه اجماع د صحابه په سند سره ثابته ده لکه صحابه ټولو په دې باندې اجماع وکړه چې مانعين د زکات چې کوم بنو حنیفه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې نو صحابه ټولو دې چې مرتد ویلي او حکم د ارتداد په وکړو د همدغې وجې نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وکفر هؤلاء وادخالهم فی الرده و کفر د دغه خلکو چې دی دا ظاهر دی او داخلېدل د دوی پر ردت کې قد ثبت به اتفاق الصحابه و دا ثابت دی په اتفاق د صحابه باندې یعنی د دوی په کفر کې داخلېدل او د دوی د اسلام نه وتل او مرتد کېدل دا د صحابو فه اتفاق باندې ثابت ده نو معززو مسلمانانو ورونو هغه خلک چې اقرار د احکامو د اسلام کوي او بیا د هغې التزام نه کوي یا خلک د هغې د التزام نه منع کوي نو په دغه کار باندې دغه خلک چې دی به د اسلام نه وزي او مرتد کیږي چې دې ته طایفه ممتنعه ویل کیږي مجاهدینو ته د دغسې خلکو حکم په اسلام کې څه شی دی چې مجاهدین به د دغسې خلکو سره کومه معامله کوي نو قرآن او سنت او اجماع په دې باندې دلالت کوي چې واجب دی دغسې خلکو سره قتال کول په مسلمانانو باندې لکه الله رب العالمین فرمایي وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه ویکون الدین کله لله وجنګېږئ د دې کافرانو سره تر دې پورې چې فتنه په دنیا کې پاتې نشي ويكون الدين كله لله او دا ټول دین ته الله رب العالمین د پاره شي نو معزز مسلمانانو ورونو مونږ تاسو نه رب العالمین په دغه آیات د سورته انفال نه دیشتم نمبر آیات کې دغه وختنه کړې ده چې تر هغه پورې به تاسو جنگ کوئ چې تر څو پر ټول دین د الله رب العالمین د پاره شوی نه نو هغه خلک چې هغه اقرار د احکام د دین کوي التزام نه کوي طائفه ممتنعه وي نو دوی خو بعضی دین د الله د پاره مني او بعضی نه مني ځکه بعضی د خواهش تابعداري کوي بعضی احکامو کې نو دغسې خلکو سره قتال کول تر دې پورې چې د الله دین ته مکمل غاړه کېږدي، ځکه که دوی چېرته د دین د احکامو التزام نه کوي، نو بعضې دین خو د الله لپاره شه او بعضې د غیر الله لپاره شه چې هغه خواهش دی او هغه د نورو خلکو د وجې نه چې دی یو عمل کول. د همدغې وجې نه په صحیحینو کې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی هغه د نبی علیه الصلاة والسلام نه روایت نقل کوي فرمایي و چې نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل امرت ان اقاتل الناس و ما ته امر کړی شوی دی چې زه د خلکو سره وجنګیږم حتی یشهدو ان لا اله الا الله تر دې پورې چې دا خلک په دې خبره باندې گواهی وکي چې مستحق د بندګۍ صرف الله دی او ان محمد رسول الله او محمد صلی الله علیه وسلم دا د الله رسول دی او دا د الله پیغمبر دی مګر په حق د اسلام باندې چې د اسلام په حقوقو کې یو حق ضایع کوي نو بیا هم دوی ته چې دی امن نشته دی او دوی سره به قتال کېدلی شي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وحسابهم علی الله او حساب د دغسې خلکو چې دا په الله باندې دی نو غرض د دې حدیث نه دا دی معزز ورونو چې انسان به د دین ټول احکام مني خو که د اسلام په حقوقو کې یو حق ضایع کړو دغه خلک چې دي دوی سره به قتال پکار دی تر دې پورې چې ټول حقوق د اسلام چې هغه عملی کی او هغه ځای نه کی نو معزز ورونو هغه خلک چې د دین په احکامو کې هغه التزام نه کوي هغه نه لازمي کوي نو دوی ځکه مرتد دي ځکه د اسلام نه خارج دي لکه څنګه چې بنو حنیفه چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې مرتد شوی د وجه د دین چې د زکات نه ورکو مانعين د زکاتو نو هغه ته ابوبکر رضی الله تعالی عنه فرمایل الزکات حق المال و زکات چې دا حق دی په مال کې په تاسو باندې په اسلام کې والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وي قسم په الله کچرته دوی د مانه یو رسی او یو مزه چې دی یو پړه هغه د مانه منه کی هغه پړه چې هغه نبی عليه الصلاه والسلام ته ادا کوو لقاتلتهم على منعها وای زه به دوی سره جنګ وکم په منع کولو د دغه رسۍ باندې نو معزز ورونو ګوره دلته د ابوبکر رضی الله تعالی عنه قتال او جنگ کول د دغه خلکو سره دا په دې اساس باندې چې دی د دین د یو حکم التزام نه کو چې هغه زکات نو اوس به څنګه هغه خلک چې هغه د دین ډیر احکام د خپل لاندې کوي هغه خلک چې د الله رب العالمین ډیر اوامر هغه راخلي او هغه ځای کوي قصدن ماتي د الله رب العالمین نواهی ته نه ګوري او هغه نه ځان نه ساتي نو دغه سي خلکو حکم بچنګي دومدغه وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي وای ټول علما او اجماع کړي د پدې خبره باندې چې هر طائفه ممتنعه هغه ډله چې هغه د دین بعضی احکام منکې په خلکو باندې یعنی د شریعت یو حکم چې هغه متواتر ثابت وي او دا چې دې منع کی نو فانه یجب قتالها و د دغه سي ډلې او د دغه سي خلکو سره چې د قتال لازم دی حتی یکون الدین كله لله و دې سره بجنګ کېدل شي تر دې پورې چې ټول دین د رب العالمین د پاره شي دا خبر د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا کتاب الحدود کې ذکر کړی شوی ده نو معزز ورونو کله چې دا حکم د هغه ډلې شو چې هغوی د شریعت د یو حکم التزام نه کوي نو څنګه به هغه خلک بچ پاتې کړی شي چې هغوی د دین ډیر احکام راغستي دي هغه د خپو د لاندې کړي دي د الله رب العالمین حدود ټول راغستي دي هغه ځای کړی دی د ځان نه د هغه په مقابل کې نور قوانین هغه جوړ کړی دی لکه د سارق د پاره په قطع علیت کې دوی د ځان نه یو جیل مقرر کړی دی د غرنګ د زناکار د پاره په مقابل د رجم کولو کې دوی د ځان نه یو جیل مقرر کړی دی د غرنګ ډیرو حدودو کې دوی د ځان نه چې د یو قانون مقرر کړی دی د الله رب العالمین احکام اوامر هغه مات کړی دي ښځو ته چې الله رب العالمین په پرده باندې امر کړی دی دا ظالمان د بشري حقوقو والا په نوم باندې یا د دیموکراسۍ په نوم باندې دوی راپاڅېږي د اسلام او د دین دغه شرایع او دغه احکام چې دا ماتوي ایا نو دوی مسلمانان کېدلی شي ایا دوی د بنو حنیفه نه غوره دي بنو حنیفه دا د نبی علیه السلام سره صحبت د غیر غلو د صحابه د صحابه سره نږدې اوسېدل نو ټول احکام د دین منل خو یو زکات نه منه او ټول صحابه سره جهاد وکړ ټول صحابه سره جنگ وکړ او هغه د اسلام نه وتلی او مرتد وبل نو معزز ورونو موږ تاسو له پکار دي چې دغه خلکو په کفر کې موږ تاسو شک ونکو څوک چې د اسلام احکام هغه ماتي څوک چې کوکنار جایز کوي څوک چې افین خلکو ته جایز کوي او د هغې د بندولو التزام نه کوي نو دغه خلک د دغه وجه نه چې د اسلام نه وتی دي چې د الله رب العالمین د دین احکام د غي التزام پرې خېده او خلکو ته یو عادي او معمولی معرفي کوي نو معزز ورونو څوک چې حرام حلالي او د حرامو تحلیل د پاره یو زمينه برابرې دغه کار چې دی دا سړی د اسلام نه وباسي او دغه کار دا د ارتداد سبب دی معززو اوس هغه خلک چې هغه د طائفي ممتنعي امداد کوي دغه د معاونینو نه دغه سره نصرت کوي دغه څه حکم دی معزز ورونو هغه خلک چې هغه د بيدین او مرتد خلکو سره امداد او تعاون کوي دغه خلکو حکم هم ارتداد دی او دغه سره جنگ کول هم په مؤمنانو مجاهدینو باندې لازم دي لکه الله رب العالمين فرماي لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين وای نه بنسي مؤمنان کافرانو له په دوستۍ باندې ما سوا د مؤمنانو نه یعنی مؤمنان به د مؤمنانو سره دوستي کوي مؤمن له جائز نه چې کافر سره دوستي وکي او بیا رب العالمین فرمای ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء و چا چې دا کار وکړو نو د الله رب العالمین د طرف نه دا په هیڅ کې نه دی شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله فرمای فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء وې د دې مقصد دا دی یعنی بذلک فقد بریء من الله وبریء الله منه وې د دې معنی دا ده چې الله رب العالمین د دنه بیزاره دی دا د الله نه بیزاره دی بارتداده عن دینه ودخوله فی الكفر و په مرتد کېدو د خپل دین نه په داخليدو د کفر کې په دې سره چې دی وای د الله رب العالمین د دنه بیزاره دی دوم دغه وجنه رب العالمین فرمای یا ایها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و ای مؤمنانو تاسو منیسئ یهود او نصارا په دوستۍ سره بعضې د دینه دوستان د بعضو دي ومن یتولهم منکم فانه منهم او چا چې د تاسو نه د دوی سره دوستي وکړه یقینا چې دا د هغوی د ډلې نه دی ان الله لا یهدي القوم الظالمین یقینا الله رب العالمین هدایت نه کوي قوم ظالمانانو ته سورة مائده یو پنځوستم نمبر آیات د همدغه وجنه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي په تفسیر دغه آیات کې ومن يتولهم منكم فانه منهم فرمای ای فانه منهم فی حکم الكفر یعنی چا چې د کفارو د بيدینو سره دوستي وکړه دا په حکم د کفر کې دوی په شان دي یعنی د دوی دوه کفر یو شان دي او علی سوا دغه وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي د همدغه وجنه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي والطائفه هغه ډله اذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب وای چې کله یو ډله د بل سره کومک وکي تر دې پورې چې دا منع کوونکي وګرځي د احکامو د شریعت نه نو فهم مشترکون فی الثواب والعقاب نو دا دوه ډلې چې د مشترک دي یو شان لدی په ثواب او عقاب کې کله دین په کار کې یو بل سره معاونت وکړو نو دوی په ثواب کې یو شان دي او کله دین په خلاف باندې یو بل سره چا معاونت وکړو نو دوی په عقاب او عذاب کې یو شان دي نو بیا فرمای فاعوان الطائفه الممتنعه وانصارها وي د طائفه ممتنعي امدادین او دغه مدد کوونکي نو دوی دواړه چې دی په حکم کې برابر دي کوم حکم چې د طایفې ممتنعې دپاره دی نو هغه د هغه خلکو دپاره هم دی چې د دې سره امداد کوي بیا فرمایي لأن الطائفة الواحده وایي ځکه یوه ډله چې هغه منع کوونکي د احکامو د شریعت او دا بل وسره چې دی وایي کومک وکړي نو بعضها ببعض کالشخص الواحد وایي بعضې د دینه چې د بعضو سره کومک وکړي نو دا په شان ته د شخص واحد ګرځي لکه څنګه چې د هغې حکم نو دغه شانه حکم د اعوانو د امدادیانو د دې هم دی مجموع الفتاوى أتشتم جل دريسوا يولسم نمبر صفحة وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين